نو اول ټکی ورونو د مجاهد په هغه مسؤلیتونه کې چې دی د خپل ځان په اړه باندې لري چې دی باید خپل ایمان درست کړي خپل عقیده درست کړي په خپل ایمان باندې دی پوه شي دا د ما مؤمن به شیان مې کم دي په کوم ایمان راوړم او په کوم باندې کافر شم کوم یعنی کوم ونه منم تاسو ګورئ په قران کریم کې الله قران کریم کې او حتی د دې مو تاسو په دې کلمه کې چې په کومه مسلمانېږو دا اولا په نفي باندې شروع شي نفي معنی نه منم لا اله الا الله لا اله نشته د بل اله ګوري دا دي د نورو خدایانو د نورو متصرفانو د دوی د نه منل پکې د د حق رب د منلو نه مخکې راغلی اول به څه کوم دا نور نه منم دا زړه صفا کوم ورته دا چې تا په زړه کې درې سوه شپېته بوتان نور هم نازې بیا الله ورسره منې دا بیا کله کېږي الله وایي نه لا اله الا الله اول به لا اله دا نور خدایان نه منم دا به وایي الا الله دا به وروسته وایي زړه به صفا کوي د نور خدایانو د مینې نه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى څوک چې په طاغوتانو باندې په باطل خدایانو باندې کافر شي دغه د طریقو نه بیخي سر سر منکر شي ويؤمن بالله او بیا په الله ایمان راوړي فقد استمسك بالعروه الوثقى نو دا بیا غټینګ کړي محکمه کړي نیول چې هغه سره نشي نه بیلی نه ماتي اول به د نور تاغوتانو نه د نور بوتانو نه د نور باطل او عقیدو نه د شرک نه د دون بدن خلاصوي ويؤمن بالله او په الله باندې ایمان نو کفر بالطاغوت الله اولا راوستل په دې آیت او ایمان بالله ورسته او په کلمه کې هم موږ اولا د نور خدایانو رد او بیا د حق خدای د حق رب منل معنا دا چې زړه به یې وره صفا کوي ورته مجاهد چې د تا په زړه کې درې سوه شپېته بوتان نور ناست دي او بیا ورسره الله هم مني دا نه کوي دویم مسؤلیت ورونه د عقیدې نه او د ایمان د جوړولو نه وروسته هغه دا ده چې د جهاد او د جګړې ترمنځ به فرق کوي جهاد فریضه ده جهاد عبادت ده جهاد الله نازل کړی ده جهاد رسول الله کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی ده صحابه رضی الله عنهم دوی عملی کړی ده د دې خپل احکام شته ده د دې خپل تعریف شته ده د دې خپل واجبات شته ده خپل مستحبات شته ده خپل مکروهات او محرمات شته ده خپل لار شته ده خپل معیارونه شته ده دا به یوازې زده کوي که دا د جهاد دا فرضیت او د جهاد دغه احکام او دغه طریقه دا یې زده نه کړي نو دا بیا یوازې جګړه شوه د الله جګړه نه خوښوي د موږ د دین نوم حرب نه ده د موږ د دین نوم سلم اسلام ده نه د الله جګړه خوښېږي نه د رسول الله د دوی جهاد خوښېږي جهاد خپله عقیده لري د جهاد په باره کې یو یو کتاب مختصر کتاب دغه چې د جهاد ویل کېږي څه شي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی یو څوک ورته راغی وی چې یو څوک د غنیمت لپاره جهاد کوي او یو څوک د حمیت یعنی د خپل تربور تربورګلوی د ګټلو لپاره او د خپل زور د خولو د دوی لپاره جهاد څوک د څه شي لپاره څوک د څه شي لپاره جهاد څو شیان ورته یاد کړ نو بیا بیا پوښتنه ته وکړه رسول الله په دوی کې اوس کم یو فی سبیل الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا یو فی سبیل الله فی سبیل الله هغه ده لتكون كلمة الله هي العليا چې د دې لپاره جهاد کوي چې د الله دین دې نافذ شي د الله دین دې حاکم شي د الله دین دې برلاسی شي د الله کلمه دې لوړه شي د نور ټول دې الله تر کلمې راټیټ د الله تر دین دې راټیټ دې الله تر حاکمیت دې راټیټ که د دې لپاره ته جهاد او قتال کوي نو بیا دا جهاد او که د دې لپاره نه د ځمکې د ګټلو لپاره د وطن د ګټلو لپاره ولې د وطن د ګټلو لپاره جهاد حرام ده چې ته وطن په دې خاطر ګټې چې سبا قانون پکې راته د کفر او د دیموکراسۍ پکې راشي دا ناروا ده د وطن لپاره جهاد کول دا په اسلام کې نشته د عقیدې لپاره جهاد کول په اسلام کې چې د عقیدې لپاره دی وکړه وطن خپل ورسره ازادي ګرځي یوازې د بعضې خلک وایي د ازادۍ جنګیالي د ازادۍ جنګیالي چې څوک مجاهدین ته وایي دا کنځا ورته کوي د ازادۍ جنګیالي خو بېدینه سیکولر انقلابیان کودتاچیان داسې خلک د ازادۍ جنګیالي خو څه مجاهدین نه موږ د ازادۍ جنګیالي نه موږ د اسلام لپاره مجاهدین یو معنا ده د ازادۍ جنګیالي ده چې بل چې ازادو خپل کې خپل حکمرانی هر طغیان هر کفر هر ناروا هر ظلم هر رسم رواج هم چې زړه هغه خپل پکې چلو د بل چا نه آزادو خپل به کې ځان تاغوت جوړو نه د الله د فار دی کو لتكون کلمت الله هي العليا کدا د په ذهن کې نه شي د الله کلمه دی وشته شي او د تا په ذهن کې نور نور شیان دي تا په ذهن کې توپک دي تا په ذهن کې ډله جوړول دي تا په ذهن کې د قرباني پوستکی دي تا په ذهن کې چا نه انتقام اخیستل دي چا په تا په ذهن کې د چا لور کول دي د تا په ذهن کې خپل ځمکه او جایداد د بل چا د تسلط نه ساتل دا جهاد نه ده دا جګړه ده هسې خوشې خواري د هندو ستړی خدای ناراضه پسه د جهاد او د جګړې فرق کول جګړه ناروا ده او جهاد فرض ده جهاد خپل لار لري خپل احکام لري قران کې آیتونه شته ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ابواب شته دي لوی لوی بابونه دي د ټول احادیثو په کتابونو کې د جهاد بابونه دي فقها او بیا د جهاد بابونه په د فقه په کتابونو کې جوړ کړي دي دغه احکام د شهید احکام د غنیمت احکام د زخمی احکام په جهاد باندې پیسو اخیستلو د نه اخیستلو د بندي احکام د دښمن د بندي د قوت او د ضعف په کوم حالت کې به وړاندې کیږي کوم حالت کې به بیرته کیږي د روغې د جوړې احکام د جنگ د اعلان احکام د جنگ د توقف دا ټول په شریعت کې شته لکه څنګه چې د عبادت او د مانځه او د روژې او د حج احکام شته په همدغه کتاب کې د جهاد احکام هم شته دغه هر کتاب د فقه چې تاسو راوخلي چې په کم کې د مانځه او د عبادت او د نوافل او د د زکات او د حج د دې احکام شته د طهارت احکام شته په همدغه کتاب کې د جهاد احکام شته کتاب الجهاد یا باب الجهاد ده دا زده کړي چې دا نه زده کړي دی ولا چې لنډغر درنه جوړ شي دی ولا چې ټوپکیان درنه جوړ شي ما خو لیدلی ټوپکیان ما خو د الله په فضل کرم باندې الله د سعادت را برخه کړی چې د روسانو مقابل کې جهاد په وخت کې الله سعادت را په برخه کړی او د کمونستانو په وخت کې هم او بیا تر هغه ورسته هم او د لندغور وخت مونږ دی چې دا ځان ته به مجاهدین ویلې نور به کم فجایع کم وحشتونه کم نارواوي کم ناسړیتوبونه به نه وش په دې کې به نه دا هر څه پکې و دسه ظلمونه دسه وحشتونه چې تاسو باور وکړئ چې خلک پر روسانو شکر وسته دا اوس هم چې د غزړو پټکونو په ځای ته څوک ورسیږي په دې موټرو کې یو اړ یو داسې غونګوسه غونې زمزمه غونې پیدا شي دلته به پلانې داسې کول دلته به پلانې شي دلته پلانې وډباو دلته پلانې راوغورځاو دلته پلانې نه غوښه وشکوله دلته پلانې نه دا شی واخیست دلته پلانې له پلانې ځای نیولی و تر اوسه پورې لسګونو کلونه پرې تېر شي بیا هم خلک یادوي دا شی او ځان باندې نوم دې شي ښه مجاهد دا مجاهدین نه و نه دا مجاهدین دي ورونه دې لپاره چې بیا داسې شی نه شي د جهاد یو یو کتاب زده کړئ لس ورځې کې خو به زده کوي شل ورځې کې خو به زده کوي یو کال کې خو به زده کوي پنځو کالو کې خو به زده کوي په لسو کالو کې خو به زده کوي اوس لس کاله د تاسې د جهاد شو دا یو دولسم کال دا رابر شو روان په دې دولس کلو کې چې په کال کې مې یوه یوه صفحه ولوزم د دولس صفحو کتاب یادې یادو دولس مسلې خو به پکې یادې یادې کړې ولا چې د غربي عبارت سره هم پکې یادې کړې وای خو مونږ جهاد بې فرهنګه جهاد کوو جهاد بې نظریې جهاد کوو جهاد د ټوپک پورته کولو ته وایي له دې خوا پې ورمنډه کړه له هغې خوا پې رامنډه کړه دا دې ته موږ جهاد وایو نو د جهاد او د جګړې فرق کول دا د مجاهد د مسؤلیتونو نه یو مسؤلیت ده دوی باید جهاد وپېژني جهاد وکوي او د جګړې مخنیوی وکوي دی باید جګړه مار نشي که یې جهاد ونه پېژنده د د جهاد په خپله جګړه کېږي چې جګړه شوه جګړه بیا جهد نه ده بیا ورانه ده قتل ده ظلم ده وحشت ده انتقام ده ځورونه ده بربریت ده دا بیا ټول پکې راځي اوس امریکایي کوي بیا به هغه وخت ته کوي لکه مخکې چې اوله کمونستانو کا ورسې بیا مجاهدینو شروع کمونستانو لږ کا مجاهدینو بیا تر هغې بد ډېر وکاو کمونستان او برالا چانو رشوت مشوت مال مال یو شی نه شخص لکه به اخته په یو شلګون به گزاره کوله مجاهد به د موټر ټایرونه شمارل د شل ټایرونه به شل لکه اخته د لس ټایرونه به لس لکه اخته نور به دار څه بار کړی بس ما د ټایرونه ته وکړ والله چې دا ما اوریدلې دي او خه ثقه خلک راته ویل چې د موټر ټایر به شماره نور به د مال ته نه ورته کم موټر دا څو ټایر د شل ټایر واچو شل څنګه به مبرې په کول به په سر و ځان ته به مجاهد هم ویل یو جهادي تنظیم ته به خپل نسبت هم کاوه خپل رهبر بوت به په سر باندې زړولې شرمېده بم نه خو نور به کار د فساد کاوه هغه مجاهدین نه و نو مجاهدین دي جهاد خو دې ته وای لتكون کلمه الله هي العليا چې دی الله کلمه دی الله دین دا لوړ شي چې دا نه لوړیږي پکې هغه جهاد نه ده هغه فساد ده چې دا نور څونه اهداف او مقاصد پکې تر سره کیږي خو دی الله دین پکې نه لوړیږي ګوري د الله دین لوړ نشو د موږ تاسو پخوانی جهاد کې تر ډیره وخت پورې سم روانو خو چې کله سره منحرف شي اسلامي حکومت خو موږ ته موږ تاسو ته دی غوي په لاس خو الله رانک دی غوي په لاس خو ائتلاف شو کمونستان مجاهدین غرب پلوي لوټیرګان دا ټول سره ګټ شو موږ د اسلامي حکومت نعمت ونه لید تر څو چې هر ورځ یو ځای وسوځوه هر ورځ یو ښار بمبار کړه هر ورځ یو ځای یو له بل نه ونیسه چې کله کمونستان حکومت سقوط وکړ ما په یو اخبار کې د یو پوځي جنرال یو مضمون لوسته هغه لیکلی و چې نن ورځ په افغانستان کې څلور سوه جنګي تیارې دي هلیکاپټر ترانسپورتي او جټ د افغانستان په هوایي قواو کې د نجیب د سقوط په ورځ باندې هغه مضمون لیکلی و چې څلور سوه جنګي تیارې لري افغانستان نن ټول افغانستان یو تیار نه لري دا چا وخوړلې دا همدا مجاهد صاحبانو وخوړلې په دې خپل داخلي فساد کې نن دا میدان وای ونیسه تیارې وسوځوه نن د د باندې بمبار وکړو په سټنګر او په راکټ ووله نن د هغه ته ورتښتوه تیارې ور تسلیم کړه غزه نه هغه پلوټانو ته پیسې ورکړه تیارې د تر وتښتوه د شخصي د کباړ کړه بس په دې طریقه باندې نن په افغانستان کې د څلورو سو جنگي تیارونه نن یو تیاره هم نشته یو اخرینۍ تیاره چې طالبانو په یو موټر کې سپره کړې وه کله به یوې ونې لاندې ودروه کله به یو بل ځای کې ترپال مرپال پرې واچوه د امریکا د تیارو نه یې پټه کړې وه هماغه اخرینۍ تیاره هم بیا د جشن په ورځ باندې سقوط وکړ چې څه چل پې امریکایانو وکړه وغورځېد اوس ټول افغانستان کې د افغانستان خپله یوه تیاره دا د کمونستانو په وخت کې له منځه لاړې نه دا د مجاهدینو په وخت کې له منځه لاړې جهاد سره ځکه جهاد د هغوی په جګړې بدل شوی او جګړه خو خوړل کوي سوځول کوي نو که تاسو جګړه ماران کېږئ نو دنیا او آخرت به هم خراب وي او که مجاهدین کېږئ نو جهاد وپېژنئ چې دا جهاد د څه شی دی د جهاد تربیه حاصله کوي د جهاد کتاب وایي عالم ته کینی په جهاد باندې عقیده جوړه کوي په جهاد باندې خپل روش جوړ کوي نو بیا به تاسو مجاهدین شي او که دغه شی درکې نه وي نو بیا به یوازې جګړه ماران یاست او جګړه ماران دی الله نه خوښي اسلام د جګړې دین نه دی اسلام د جهاد دین دی او جهاد جهد دی او جهد و دی ودانولو په کار کې د ظلم د مخنیوي په کار کې وي د وحشت نه د خلکو د ساتلو په کار کې وي ایمان د امن نه ده اسلام د سلامتیا نه ده خلک به رغوي د کفر د ظلم د تعدی د وحشت د بربریت د دې مخه به نیسي نه دا چې خپله به دا شیان کوي بیا دغه جهاد چې تاو پیژند دغه جهاد بیا په اعداد باندې کیږي اعداد په دې معنی چې دې ته ځان تیارې جهاد خو دې و پیژند ځان به ورته تیارې چې دا وزه څنګه وکم دا ټوپک څنګه استعمال کوم تمانچه څنګه استعمال کوم راکټ څنګه استعمال کوم هوان څنګه استعمال کوم طیاره څنګه استعمال کوم کمین څنګه ونیسم بارود څنګه استعمال کوم مجاهد څنګه تربیه کوم د دښمن سره څه ډول تعامل وکوم د کوم دغه د جنگ او دغه د حمله نه د مخنیوي لارې چارې څنګه زده کوم خپل د حملو طریقې زده کوم مختلف تکتیکونه زده کوم په دې کې کتابونه وګورم په دې کې تمرین واخلم په دې خو نه کېږي چې بس زه مجاهد شوم او بس له کوره ووتم او لاړم هلته ځنګله ته یوې غره ته ټوپک مې واخیسته نور هیڅ شي باندې نه پوهېږم د حکومتونو خو ته لیوني نه چې په ضابطانو او په دې عسکرو په دې باندې یوه دولس کاله په مکتب وای بیا په باندې څلور کاله پوهنتون وای او تر هغه وروسته بیا د یوازې او یوازې دریم بریدمن فارغ کړی دریم بریدمن بیا پسې دویم بریدمن شي بیا پسې لومړی بریدمن شي بیا پسې ایسته هغه پسې وروسته بیا تورن شي دریم قطار کې دروي اخر اخر نه را شروع چې لومړی بریدمن هم نه فارغ دی پنځه شپږ کال ور باندې ټانک وای تخنیک ور باندې وای لوجستیک ور باندې وای اور باندې مختلف قسم حربي فنون دا ور باندې وای دښمن ور باندې وپیژني خپل استعدادونه ور باندې وپیژني جغرافیه ورباندې ووایي ځمکه ورباندې وپېژني کنډونه ورباندې وپېژني سیندونه ورباندې وپېژني غرونه او لارې ورباندې وپېژني ګودرې ورباندې وپېژني سرحدات ورباندې وپېژني همسایګان ورباندې وپېژني تر هغې وروسته یې بیا وړوکی غونې خورزابط کړی خو چې لیوني نه دي دونه تربیه ورکوي بیا اخر کې مړکی خورزابط شي بیا وروسته بیا غټېږي او جنرالي ته هغه وخت رسېږي دا اوس خو پلاستیکي جنرالان دي جنرالي ته بیا د جنرال کلمه ما جنرال انګریزي کلمه ده معنا جنرال جنرال وایي عمومي ته معنا دا چې د اول رتبې نه نیولې تر اخرې رتبې چې دا څومره نظامی علوم دي او څومره نظامی فنون دي او څومره نظامی مراتب دي دا د ټول زده کړه نور دا ټول نه دی پاس شو تیر شو بیا دی جنرال شي د مخ اوس پلاستیکي جنرالان دي تنظیمي پرون پر بنان بای وو پرون پر بای چقاوه ساتله سبا ته تنظیم کې شامل شو چې ته د درې ځای جنایت وکاو بیا جنرال او ستر جنرال او مارشال شو نو اعداد تیاری د مجاهد لپاره دا ضروري ده کته جهاد کته اعداد ولري بدني تمرین ولري د وسلې تمرین ولري د وسلو په طریقو باندې پوه شي هم به د تلفات کم وي هم به د مصارف کم وي هم به د په سلو ډزو باندې سل کافر مړ کېږي او دا ګوري هغه خبره نه ده وایي خبره نه ده تاسې به ټول لیدلي د عراق ښکاري به هم لیدلی د عراق ښکاري د بغداد ښکاری په کم ځای باندې کافر ولي چې بس ما از چې یو دوه سانتي ځای هم د تخکاره شي چې نور ټول په فولادو کې ځان پیچلې دي پوزي د امریکایي چې ما یو سترګې هم د تخکاره شي نه دی خطا کیږي ما چې چې چې یو څپک په اندازه ځای مخکاره شي امق قضا او هدف ته ورکی په مغه ځای ولي او دویم د څه کایم دویم د څه نه کوي مغه یو د څه کوي ولې تمرین کړی دی تکلیف یې استلې جهد یې کړی دا مجاهد ده ځان تکلیف یې استلې ده په سلو مرمۍ باندې سل کافر وژني ته زر مرمۍ سر کته کو نور ملت د توپک پورته کو غرهر ته په سلو مرمۍ سل میاشي لاندې لګي دغه په سلو مرمۍ سل کافر وژل کیږي هغه اعداد کړی دا ته اعداد نه ده کړی هغه اعداد داسې کړی ده چې دی چېرته په یو کوټه کې لرې په یو ښار کې ناست ده او دا شکه او پیکای په ریموټ کنټرول باندې عیاره کړې ده په یو ځنګله کې ایښې ده چې ډېر هم لیدلی د عراق د مجاهدینو دی چېرته په کوټه کې کوم منزل کې ناسته فکای په ځنګل کې درولې ده له امغه ځنې په ریموټ کنټرول باندې تاوي را تاوي کته کوي او پورته کوي هدف ته مخامخ کوي او بیا په دې فکا باندې په دې باندې بیا کمرم لګول چې د دښمن عکاسیم کوي په باندې دوی ورسره شتم نه لره ځای کنه دی په کوټه کې ناس د موټر خوشې کړی د په ښار کې په ریموټ کنټرول باندې موټر ګرځي تش موټر نه روان دی د ښار په منځ ول علم زده کړی دا کافر خو دا چې دا راغلی دا چې دا چې تم سمانان په ملکونو باندې تخت ساز دا غلبه دا د حکومت نسو دا پر دا سین ته لاړ شو سمندر ته لاړ شو هوا ته لاړ شو پوز ته لاړ شو میزایل را خوشې کړ ډرون را خوشې کړ کروز را خوشې دا خو په کرامت باندې نه کوي چې د په کې ایمان کې کرامت ته په دې کرامت نه تنخ خلاصيږي خامخا دی ویلي علمي حاصل کړی دی ادا دی کړی دی ما هغه چې ودی وین دی په فلوریدا کې ناشته او دلته په خپل کور کې ورته ښکاري ځکه چې د تب سر باندې سټلایټ درولای دا سټلایټ د هر حرکت د تور کوي کته وړاندې کوي کوسته کوي په ټول افغانستان کې درته چې دشت هم دی الته د ټلیفون پای درولې په لس کیلومترۍ کې به انسان نه پیدا کیږي خو دوی به هلته هم پای درولي ولې د دې لپاره چې دا ټوله ساحه کور کړي چې دلته هر څوک تېرېږي را تېرېږي چې دلته معلومات وشي ځکه د سیګنال د لارې ته د پورې تړلی ته چې هره خواته خورې را خورې دته ور معلومېږي په کامره کې لا ور معلومېږي هغه سیګنال د لارې خو لا څه کوي تاسو سهار مهال کې وګورئ په مسکن کې ځینې ستوري غټ د ستت ونی وي ځینې راټیټ دي هغه ستوري نه بیا چې سهار شي هغه اصلي ستوري پټ شي د سټیلایټونه بیا پاتې شي چا لیدلی دي سهار سهار ته وګورئ چې راپورته شي یو په دغه ځای کې ولاړ یو په دغه ځای کې ولاړ مسکن کې بل ځای کې نن سهار هم چې راپورته شي یو په دغه ځای کې ولاړ او یو په دغه ځای کې ولاړ ګرځي را ګرځي مخکې په افغانستان کې درې څلور دانې وو اوس د هر ولایت او د هرې سیمې په سر باندې یو شي اعداد کوي هغه ځان تکړه کوي ته مجاهده کړې اعداد وکاوه د الله توفیق به دې ملګری کرامت به دې ملګری د الله مدد به دې ملګری او بشري جهد به دې ملګری اسونه تربیه کوي نن اسونه نشته نن موټرسایکلونه زده کوي نن بایسکلونه زده کوي نن موټر زده کوي نن قسم قسم ماشینونه زده کول زده چلول زده کوي دا سونه دي د زمانه کنه زه هغه مجاهد بيخي کمزور مجاهد ونه د موټر نشي چلولای موټر چلول څه دي د اس چلول نه موټر چلول اسانه ده اس چلول کې خو ګرځېږي خو ته قرار ناست زولې کې پروت موټر تا چلی له هر خوانه بندې محفوظې له هوا نه هم محفوظې له ګرد غبار نه کې محفوظې د یخنۍ لپاره بخاري پکې شته د ګرمۍ لپاره کنډیشن پکې شته ده یوازې یو څو پرزي دغه وړاندې ورسره نشي کولای عدو الله دی الله دښمن او خپل دښمنان چې کله تاسو دا شیان زده کړئ دښمن به درنه وي ویره کوي چې کله زده نه دښمن به درنه وي چې کله تخنیک زده کړئ دښمن به درنه ویري چې تخنیک هم نه زده دښمن به درنه ویري وي د خلک خپل کار وکړي تړلې چرګان غوندې نیسي دا ټول چرګان نه روغ جوړ ترازو کې کینو کرا ولاړ خپل تقدیر کې ماته انتظار واشي خو غټه پوزګنم لري نه کې چوالو شي بس دوی مونږ ته دا ټول چرګان په نظر بیا ګوري کوم تخنیک نه وځي او کوم تخنیک زده الله فرمایي چې بیا به دوی له تاسو نه ویریږي ترهبون به ویروي به تاسو په دغه اعداد باندې عدو الله وعدوکم یا الله دښمنان او تاسو دښمنان واخرین او یو بل طایفه خلق هم دي یو بل طایفه خلق لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ الله يعلمهم الله ته معلوم چې هغه منافقان او جاسوسان تاسو نه در معلومي ځکه منافق خبر الله تاسو دوست کی ځان دوست کی الله يعلمهم الله یې پیژني تاسو نه پیژني خو الله یې پیژني چې هغه جاسوسان دي منافقان دا به بیا درنه ویریږي کوم اعداد وکاو دوی به بیا ویریږي د صحابه تخلیه کوي تختی به که ته د جاسوس شناسي علم وکوي چې جاسوس وپیژني او هغه تعقیب کړي شي هغه چې په دې پوه شي چې زه نو تشخیصي ګم کډم باسي بچیانم باسي ځانم باسي او که په دې پوه شو چې ته په هیڅ شي نه پیږي نو بیا د تا تر سوري لاندې ځای نیسي د تا د تخاګه لاندې ځای نیسي بېغمه بیا د تا سره یو ځای چې ته څه کوې د روزمره راپور د لحظې لحظې راپور ورکوي ځکه ته غافله یې ته جاسوس نه شي تشخیصولی ته په امنیت نه پوهېږي نو د اعداد به هم د جنګ وي هم به د وسلې وي هم به د امنیت وي هم به د تجسس وي هم به د دښمن د تشخیص وي هر ډول اعداد وي هر ډول تیاری وي مشکل دی موږ دا د مجاهدینو کې چې بس هر څوک سربخو ده مجاهد شي پنځه ورځې لا اعداد نه کړي تمرین لا نه کړي ځان لا ورځ نه خولي کړي په دې نه پیږي چې دا د د مرمۍ جوړ دي چې نه ده د دې څو برخې دي د پتاقې چې ده د بارود چې د پوشک څو دي سره او د دې مرمۍ څه ډول ده دغه مرمۍ کې کوم کوم قسمونه دي کوم یې اوسپنه چیري کوم یې ور ور چي کوم یې سړی وژني کوم یې زهرجن دي کوم یې نه دي دغه مرمۍ څه خصوصیات لري اکثره ګوري مجاهدین په خپل وسلو باندې ژوبل په خپل باروتو باندې الوتي تمرین نه وي کنه ادا دې نه وي نه فاکولته ویلې نه کورس ویلې نه پانتون ویلې نه ښوونځی ویلې نه یو څو ورځې د چا سره په معسکر کې پاتې شوي بس شوق ده او جذبه ده راپورته شوي راپورته شي سبا ته بیا ګوري زړې تلې پروت شي شوي بس خو نه الله خو په تا باندې د دښمن مقابله کوي یوازې تا وژل خو په کار نه دي چې تا ووژني د دښمن باندې بیا څوک ذلیلوي د دوی مقابله به څوک کوي بل خبره دا ده ورونو د مجاهد په مسؤلیتونو کې دا چې دی د خپل هدف ته وفادار وي دا کوم هدف دی چې ده دې هدف ته دی وفادار پاتې شي هدف خو تا تعین که مخکې چې لتکونه کلمة الله هي العليا چې د الله دین دې سرلوړی شي که چې د الله دین سرلوړی شي نو د الله د دین د سرلوړۍ لپاره به ته دغه هدف ته وفادار پاتې کېږي په دې معنی چې که هدف دې د الله د دین لوړول و نو بیا د پیسو جمع کول بیا د قربانۍ په پوستکو باندې چا سره خرابېدل بیا د یو بل ملګري سره د یو مجاهد سره په پنځو روپیو باندې خرابېدل بیا د اطاعت نه کول د امیر اطاعت نه کول بیا د شرعي علم نه زده کول بیا د خلکو ته د اسلام محاسن او د اسلام نیکي دا نه ورښودل خلکو سره ښه معامله نه کول اسلامي نظام ته د خلکو ذهنیت نه آماده کول ته چې غواړې د الله نظام د حافظ شي نافذ شي خو د خلکو ذهنیت ورته نه آماده کوي بلکې نور هم د ځان په نسبت او د مجاهد په نسبت د خلکو ذهنیت متنافر کوي نو خو بیا خو خلک د الله نظام هم نه غواړي چې ښه دا سړی ماته د الله نظام راولي د الله نظام بیا دا شي لکه دا دی چې اوس کوي نو که دغه شی بیا خدمانه ده پکار دښمن هم تبلیغات کوي او ته هم عملا د دښمن سره مرسته وکول په خپل ناوړو اعمالو باندې چې هغه هدف ته څنګه ده هغه هدف ته به وفادار پاتې کیږي هم په عمل کې هم په خبره کې هم د خلکو سره په گزاره کې هم امانتداري کې هم په رازداري کې هم په تقوا کې هم په جهد او تکلیف ایستلو کې هم په تمرین کې د دې هدف نه منحرف کیږي نه هسې نه چې ته نن خو وفادار یې خو سبا بیا شا درته شنه شوتله وښوروله بیا لکه سیرلقی په غپسې ور روان بله ورځ بیا څوک یو بله قوده رشکه درته وښوري بیا دای پرېږدي په غپسې ور روان بل به درته وایي چې انډیواله ته دا څه کوې راځه زه دې نه ښه هغه درکوم درته ښه کنډه کوو ښه ټوله یې درته جوړوم بیا نو هغه بله ورځ چې خوله دې نور هم خوږه شي بل درته وایي دا دا اوغانۍ او کلدار یې دا څه کوې ډالر درکوم درته بیا نو په ډالرو پسې روان بل ورځ بیا ګوري ملیشه شي بل ورځ بیا ګوري بیا خربکیان جوړ کړي پرونه به جهادي قومندانو نن به خربکیان جوړ کړي د خربکیانو مشر اکثره د خربکیانو مشران څوک دي مغه پخواني قومندانان دي کنه د ورځې به د الله نه غوښتنه کوي د لمانځه په آخر کې به د الله نه غوښتنه کوي چې الله د دې لار نه ما اړم یا الله که زه د دې لار نه اوړم منحرف کېږم او بیا د ما له وجې نه دین او مجاهدین او د اسلامي د اسلام نظام دا بدنامه کېږي یا الله ما ته کوي شهادت مرګ په نصیب کړي ایمان مرګ په نصیب کړي چې پوه شوې چې نور ته منحرف کړي پرېږده بیا دا جهاد دا صف پرېږده لاړ شه تجارت شروع کړه بیا بدنامي خو نشته تجارت کې چې هر څونه وارېږي هغونه وارېږي د تا له تجارت نه اسلام نه بدنامي کېږي خو د تا له بد جهاد نه اسلام بدنامي کېږي لاړ شه دوکان خلاص کړه لاړ شه موټرواني شروع کړه لاړ شه بل شه یو بل څه کار وکړه ځکه ته چې دنیا هر کار کوي او که د ښه وکړه که د بد وکړه اسلام او اسلامي نظام ته نه بدنامه کېږي او که جهاد د ښه وکړه نیکنامه کېږي او که د بد وکړه دا بدنامه کیږي ورونو د دې لپاره چې دغه جهاد ته وفاداری او مجاهد چې جهاد ته وفادار پات شي عقیده او د جهاد او د اعداد او د هدف ته وفاداری لپاره به آماده شي نو باید په ځان کې اوس صفات پیدا کړي هغه صفات الله تعالی فرمایلی دي په هغه صورت هغه آیت کې چې ما مخکې تاسو په حضور کې تلاوت کړ الله فرمای ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم الله اخیستی له مؤمنانو نه د دوی مالونه وانفسهم او د دوی ځانونه په بدل کې به څه شی ورکوي تجارت دی بنده او دی الله سره عجیبه تجارت ده درکړم الله دی او بیرته مفتم درنه نه اخلي لکه دغه مولانا چې دغه ته یو قلم ورکي شان د ګلاله قلم د ته واخ د ته چې ورکي ورته بیا ته شي دا قلم به دې اوس بیرته ما باندې څه ډالر خرڅ نه کی ورکړې هم ده او بیا بیرته اخلم ته څو چند په لوړ قیمت باندې نو ته وې دا احسان محض نشه دا څه شي دا خو خالص احسان شو مالم الله ورکړي نفسم الله ورکړي الله بیا ونه غواړي چې دا برابر باندې خرڅ نه کړي ان الله اشترى الله اخلي اخیستي د بندگانو نه د دوی مالونه او د دوی نفسونه بدل کې څه ورکړي بان لهم الجنه د دې په بدل کې چې دوی ته به جنت ورکړي مال به لګوي په دې لاره کې جهاد په لاره کې نفس به په دې لاره کې لګوي نو بیا به الله په بدل کې جنت درکوي دا کوم شی چې ته ورکوې الله ته دا فانی ده دا څو ورځې له منځه ځي خو چې کوم شی الله درکوي هغه ابدي ده ان نه زړیږي نه خرابېږي نه نه کمیږي نه بې رنګه کېږي نه یې څوک درنه اخلي نه پکې بده اوري نه دې څوک پکې تنګوي هغه په بدل کې درکوي ښه نو دغه خلک دغه تجارت به په کوم شکل کې چې د الله د تاسې نه مال او د تاسې نه سر اخلي په بدل کې جنت درکوي د دغه تجارت نوم څه شی ده هغه شکل یې څه شی ده طریقه یې یقاتلون فی سبیل الله د الله په لاره کې به قتال کوي جهاد به کوي د الله په لاره کې فیقتلون دوی به خلک وژني کافران به وژني ویقتلون او دوی به وژلی کېږي دوی به کافران او د الله د دین دښمنان وژني او دوی به هم پکې وژلی کېږي دغه مخکنی وعده چې د الله کړې ده چې الله به دوی ته جنت کې جنت ورکوي دوی د مال او نفس بدل کړي دا داسې وعده نه ده چې یوازې اوس الله کړي یې په قرآن کې یاده کړي الله فرمایي وعدا علیه حقا په دغه ورکړې باندې وعده ما مخکې نه کړې حق وعده چې تورات په تورات کې هم دا خبره کړې ده چې الله کتاب او موسی علیه السلام نازل شو والانجیل او په انجیل کې هم دا وعده کړې ده والقرآن او په قرآن کې هم دا وعده کړې ده دا دونه ټینګه وعده ده چې شک هم رانه شي چې دا کیږي که نه کیږي لکه یو څوک چې ته وایي چې دا قصه دا خبره چې ما کړې ده په دې باندې فلانه هم شاهد ده هغه فلانه هم په شاهد ده هغه فلانه هم په شاهد ده چې هر ځل د شاهد درته زیاتېږي د تا اطمینان زیاتېږي که کمېږي باور د نور هم زیاتېږي الله فرمایي ومن اوفا بعهده من الله د الله نه به څوک وفادار وي په خپله وعده یا الله نه څوک وفادار نشته یعنی دا کوم وعده مې چې کړې په دې خامخا وفا کوم د ما نه به نور څوک وفادار وي ومن اوفا څوک به وي زیات وفادار اوفا چې غد اسم تبذیل ده څوک به وي زیات وفا کوونکی په خپل عهد باندې من الله دی الله هیڅوک نشته الله به خامخا خپل وعده تر سره کوي فاستبشرو نو تاسو زیری قبول کړئ ببيعكم الذي بايعتم به هغه بيع چې تاسو د الله سره کړی هغه تجارت چې د الله سره کوي هغه زیری مخکې له مخکې قبول کړئ یعنی د هغه تجارت ته چې تاوان پکې نشته چې تاوان پکې نشته سراسر ګټه ده نو بیا دې زیری وړ ده که نه لکه یو څوک چې چا سره یو څه معامله وکړي او هغه تجارت داسې وي هغه معامله داسې وي چې یقیني سل فیصده فایده پکې چې هر دوستي پې خبرېږي وایي چې ودې ګټه لاندې واله بېغم اوس مبارک دی درته چې هر څوک پې خبرېږي نو ده ته زیری ورکوي هغه شی به له ده سره حاصل شوی نه وي د بل ترلاسه کړی نه خو خلک به زیر ورکړي ولې ځکه چې غشي یقیني ده خامخا کېدونکی ده هغه کې تاوان شته نه دغسې په دې جهاد کې تاوان شته نه احدى الحسنين پکې خامخا ده په دې دنیا کې یا پکې شهادت ده یا پکې غزا ده په دنیا کې او په آخرت کې خو د الله رضا ده وذلك الفوز العظیم الله فرمایي دا لویه کامیابي ده ښه نو دا خو شو تجارت او دا شو نتیجه اوس الله هغه صفات بیان کړي دي چې مجاهد باید په ځان کې ولري الله فرمایي چې که دغه تجارت د آیاتونو د آیات آیاتونو مقصد دا ده لکه الله چې فرمایي چې که دغه دغه دغه دغه صفات درکې او تجارت در سره کوم دا معامله در سره کوم او که دا صفات درکې نه تاسو سره تاسو نه خرڅوم جنت دا دا دا دا دا صفات درکې نو دا تجارت در سره کوم یا دا تجارت له ما سره کولای شي د دې وړ یې چې له ما سره دا تجارت وکړي او که دا صفات تر کې پیدا نشو بیا د دې وړ نه چې د لتا سره تجارت وکوم یا د تل ما سره تجارت وکوم نو هغه صفات به کم دي قران په خپل فرمای التائبون دا مجاهدین به دا مقاتلین به توبه کوونکي توبه به بس او توبه څو وخت انسان کې راځي چې کله په انسان کې د پښیمانۍ احساس پیدا شي چې په خپل عمل کې ګناه درنه وشي وځورېږي ورته تکلیف شي تکلیف شي ورته او دې او چې یوازې شي وشرمېږي له ځان سره ګریوان کې سره کوي چې یا الله دې ما توبه بیا نه کوم التائبون توبه کوونکي دي دا خلک حدیث شریف کې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ټول بني آدمان نه غلطي کیږي او تر ټولو غوره بیا هغه دي چې دې خطاکاران نه چې توبه وباسي او په بل حدیث شریف کې دي معنا یې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که تاسو ګناه نه کولای او بیا توبه پې نه وستلای نو الله به تاسو ټول تبا کړی وای او د چې قوم به راوستلای او بل چې لغوی نه به ګناه کېده وي به توبه وستي ځکه چې د الله یو صفت یو نوم څه تواب ده یعنی توبه قبلون کې نو چې ګناه نه کېده خلکو نه خو خلکو به بیا توبه نه ویستې چې توبه نه ویستې نو توبه قبلېدل ته به ضرورت نه نو بیا به د الله د توابیت د صفت معنا څه شی وه نو ځکه خو الله د انسان په توبه ډېر خوشحالي التائبون مجاهد باید توبه کوونکی هر لحظه چې ګناه ترې نه کېږي توبه وباسي پښېمانه شي انابت وکړي الله ته رجوع وکړي وځورېږي تکلیف ورته حاصل شي په ځان کې دننه چې دا مې څه بد وکړ دا مې څه غلطي وکړ که توبه پکې نه وي نو بیا دکې طغیان پیدا کېږي سرکشي پکې پیدا کېږي تر ننه سبا لا مستېږي سبا نه بیا بل سبب چې نورم فرعون شي د دې موږ په بخواني مجاهدینو کې چې د توبې صفت ورک شنه بیا یار یو نه بل چا نه وړوکی فرعون چا نه غټ فرعون جوړ شو چا نه نمرود جوړ شو چا نه حامان جوړ شو د خلکو وینې د خلکو مالونه د خلکو ناموسونه د خلکو بچیان دا ورته داسې ښکارېده لکه چرګوړي چې حلالوي سړی لکه غنیمت غنیمت خو هم ښه یو سړی انتظار باسي ورته تقسیم چې دا به بې تقسیمه وهل داسې تائبون توبه به کوي دا خلک العابدون دغه مجاهدین د عبادت کوونکي وي عبادت ته به ډېره توجه هر ساعت چې وزګار شي د عبادت یو نه یو شکل به یې راګیر کړی یا به عبادت تهجد کوي یا به نوافل کوي یا به تلاوت کوي یا به ذکر کوي یا به یو چا ته تعلیم کوي چا ته به د توحید او د عقیدې او د روا او ناروا او د آخرت د عذاب او د الله د رضا د دې درس به ورکوي یو نه یو ډول یا به د صدقې عبادت کوي یا به د روژې عبادت کوي وایي به چې ښه دا ورځ خو اسیم په لوګه را باندې تېرېږي نو ولې د روژې نیت ورته نه د روژې عبادت به کوي د نوافلو عبادت به کوي د تلاوت عبادت به کوي د تعلیم عبادت به کوي د دعوت عبادت به کوي د ذکر معصورات او دعاګانو تسبیحات د دې عبادت به کوي العابدون عبادت کوونکي وي الحامدون دی الله ستایون کی وي الله بستای یا الله شکر چې زه د مسلمان پیدا کړی یا الله څونه نعمت در باندې کړی زه د مجاهد پیدا کړی که زه اوس چېرته سینما کې ناست وای که زه چېرته پوډري وای د سړک په غاړه پروت وای هر چا په لغته وهلی کرکه او نفرت یې رانه کولی یا لکه زه اوس چېرته نعوذ بالله نعوذ بالله ګډاګر وای چېرته په مجلس کې مې ګډلی ډانس مې کولی یا الله نعوذ بالله الله دې نه کوي که زه چېرته دوس وای چېرته مې دوسخانه چلولی بیا به نه څه کوم یا الله ستا شکر د ستا نعمت د راباندې ته د ستاینې وړ یې الله چې زه دې په دې عزتمن صف کې درولی یم په دې عزتمنه لار دې برابر کړی یم هر حالت کې د الله ستاینه کې د الله حمد بیانوي د الله تسبیح کوي د الله عظمت بیانوي د الله عظمت ته ځان تسلیموي ژبه یې د الله په یاد باندې تازه او لمده وي دا صفات ورکوي په مجاهد کې الحامدون السائحون دوی سفر کوونکي وي د نیکو کارونو د انجامولو لپاره هغه د حج سفر وي هغه د علم د زده کړې سفر وي کاغه د جهاد سفر کاغه د دښمن په څیر تعقیب د دې سفر کاغه یو چیرته د پیغام وړلو سفر د خیر پیغام چاته وړي سیاحت کې په غرونو کې په دشت کې تاسو باور وکړئ چې کله کله به چې من باب التحديث بالنعمت د توان دی الله د نعمت دی یادونه په تور د توان چې کله به یو درون پند را پښاو او بس دا سیستم یې نو فسک بم واه یو یو یاد ود ودی بیم یک مرمی بم پښاوي په یو غار کې په یو غره به ورختلو ستومانه به شو کېده نه په دې ستومانۍ کې به د یو خوند یو کیف به مې ذهن ته داسې چې یاالله دا خو هر څه د تا په لار کې دي یا لکه د کمزوری شوم کېناستی جګېدی نه شم یو قدم نور نه شم دم د تا لپاره ده ځکه چې دا تر اوسه قوت راکړي او دا مې د تا په لار کې مصرف اوس نور نه شم تللی دم د تا په لار د تا په لار کې چې مصرف کړه د تا راکړی دا مې مصرف کړه یاره ته اوس لږ توفیق نور راکې چې لږ نور هم لاړ شم چې دا توفیق ته راکې دا مصرفوم مخ نو خوند به یې کوه ستومانۍ به هم خوند کوه تندې به هم خوند کوه ویرې به هم خوند کوه عادت مجاهدینو باندې راځي کله ویره کې راځي کله تند کې راځي کله ولګ کې راځي کله دونه منډه ووهي چې نور زیاتې دی بس جام پاتې شي په دې حالت کې د شکر وکړي یا الله دا څونه قوت چې راکړ او دا خو مې مصرف کړه نور نه درپات ته اوس نور راکړ چې نور هم مصرف کړه سائحون د الله په لار کې سفر کوونکي او سفرونه چې د مشقت تکلیفونه ویره وي زحمت وي لوږه وي نابلدتیا وي الراکعون رکوع کوونکي الله ته سر ټیټ کړی سر ټیټول د یوازې الله ته خوند کوي تاسو ګورئ د حیوانات چې څومره دي چې څومره حیوانات الله پیدا کړي دي دا د ګېډې لپاره سر ټیټوي د ګېډې د مړولو لپاره څه کوي سر ټیټوي انسان رب العالمین داسې پیدا کړی چې د ګېډې د مړولو لپاره به روزي ځان ته راجیږي سر به روزي ته نه کته کوي چرګ چې ځان مړی څه چل کوي غوا چې ځان مړی څه چل کوي چې هر حیوان بل ده د ګېډې د مړولو لپاره سر ټیټوي انسان رب العالمین داسې پیدا کړی ده چې دی به سر نور ته ټیټوي دی به روزي ځان ته راجیږي د خېټې دپاره به چا ته سر نه ټیټوي د ډالرو دپاره به سر نه ټیټوي د بل کار دپاره به سر نه ټیټوي ته الله جوړ کړی داسې نه یې چې ته د ګېډې دپاره سر ټیټ کړي حیوانات ټول داسې جوړ کړي چې د ګېډې د مړولو دپاره سر ټیټوي ته رب العالمین جوړ کړی داسې یې چې سر دې یوازې ده ته ټیټ شي الراکعون الله ته کروپ شي الله ته خم شي الله ته سر ټیټ کړي بل چاته په هسکه غړی رواني او چې الله ته شي بیا سر ورته ټیټ کړي یا الله زه تا په مقابل کې د تا د دین په مقابل کې شي نه زه نه یم نه مې غاړه شته نه مې شمله شته نه درته هسک درېدی شم یا الله تا ته تسلیم الراکعون الساجدون سجده کوونکي وي دا خلک سجدې ډېرې کوي سجده خو عبادت کې کېږي من عبادت کوي سجدې کوي اوږدې اوږدې سجدې کوي او هغه دعاګانې چې په زړه کې راځي کوي په عربي باندې پوهېږي ویلی شي پکې دعاګانې په سجده کې ځکه په حدیث شریف کې دي چې د الله ته چې بنده تر ټولو ډېر نږدې په کوم حالت کې هغه د سجدې حالت ده نو په دې حالت کې دعاګانې ډېرې کوي که یو چا ته ډېرې دعاګانې عربي کې یادې وي نو د سجدې حالت کې کولی شي او که نه په زړه کې دې تېروي په ژبه دې نه وایي چې یا الله دا کار مې راوکوي الله دا کار مې راوکوي دا مې ځکه پښتو فارسي به بله ژبه یې ووایي نو مونځ پرې خرابېږي که نه نو په زړه کې به یې تېروي او که دې په عربۍ باندې زده وي نو وي الله ته تندې کې په ځمکه باندې هغه تندې چې بل چاته یې خودل بل چاته یې ټټول حرام او ناروا دي الله ته غي افتخار ده الله ته تندې کې د خلک ساجدون توبه کون کې به عبادت کون کې به د الله ستایون کې به د الله په لار کې به د سفرونو زغمون کې رکوع کون کې او سجده کون کې به مجاهدین الامرون بالمعروف امر بالمعروف به هم کوي خلک به د بدۍ نه منې کوي خلک ته به په نیکۍ باندې امر کوي هر نیک کار چې دته ور معلوم ده خلک ته به د هغې د کولو امر کوي الناهون والناهون عن المنکر او له بدۍ نه به خلک منع کوي د مجاهد صفت دا ده چې هم به خپله نیکي کوي هم به بل ته د نیکۍ امر کوي هم به خپله ځان د بدۍ نه ساتي هم به بل چا د بدۍ نه د ځان ساتلو امر کوي والحافظون لحدود الله د الله د حدودو د الله د سرحدونو هغه چې الله منې کړی دي او هغه چې الله ټاکلی دي دغه وساتنه غنه به خنه الله دې تر دې ځای راځي نور به خواته نه دي نه دي دې ته باندې وړاندې کیږي نه وړاندې کیږي په دې باور دي په دې باور دي چې الله کوم حدود ټاکلی دي د هغې به ساتنه کوي حفاظت به حافظون لحدود الله کله چې دا صفات پکې پیدا شي وبشر المؤمنین نبی الله فرمایي چې دغه مؤمنانو ته نور زیری ورکړي چې دا قبول مؤمنان دا منل شوي مؤمنان دوی سره بیا زه تجارت کوم مخکې الله یو تجارت بیان کړ به ویل چې دا تجارت کوم د چا سره د دغه خلکو سره کدا چا کې و نو هغه به مجاهدین دي او کدا چا کې نه دا د مجاهد صفات دا ورکه نه دا به جګړه ماران ټوپکیان لوپران ظالمان وحشیان نسخري الله به دې سره یا نفس او د مال په بدل کې د جنت تجارت نه ورسره کوي الله چې سره تجارت کوي د صفات درنه غواړي صفات المجاهد نن فکر کوم هم دومره بس ده دغه دوه چې له دښمن سره د تعامل په اړه د مجاهد مسؤلیتونه او له خپل ولس سره د تعامل په اړه د مجاهد مسؤلیتونه دا بیا زه انشاءالله سبا په درس کې درته وایم نن همدومره بس ده کله چا سره یو پوښتنه وي که مزاحت غوښتل وي که مشارکت وي خپل یو څه اضافه کول غواړي په دې موضوع باندې نو نور وخت تاسو ته درکوم زه دا نیم درس بیا نور بیا سبا ته کوم درې برخې وو یو د مجاهد مسؤلیتونه د خپل ځان خپل هدف او خپل تګلارې په اړه دویم د دښمن سره د تعامل په اړه او دریم د خپل ولس سره د تعامل په اړه